لنرسل علیهم دیر پار چرولی کو مونږ په دوی باندې حجارتن کانی من تین د خټنا دا سه کانی پر اورو چا د خټو نه جوړ شوی وی او بیا په اور کې پاخ کړی شوی ټیکر کې چورته وای مسومتن نمونه پی لکلی کلی شیو عند ربک استاد رب د طرفنا مسومتن عند ربک دا کانی نشاندارو نمونه پی لکلی شوی و عند ربک استاد رب د طرفنا للمسرفین پار د مشرکانو فاخرجنا نو رئیستی مونږ مناسو کان چوفیا پدې کې من المؤمنین د مؤمنانو نا فما وجدنا فیها الله وینمن دلمون فیها پدې کې غیر بیت من المسلمین علاوه دیو کور د مسلمانانو نام او دیو ملامت کړی شوی دی قابل د ملامت یا او قابل د مذمت وفي عاد فادیانو کی اذ ارسلنا علیهم الريح العقیم کله چرا لګلو مون په دی باندې سیلای العقیم چې د خیر نه خالی وا داسې سیلای وا چې د خیر نه خالی وا العقیم نو دای سرکشی کړي وا د حکم د خپل ربنا فاخذتهم الصاعقه نیولو دی لرا تندر چغی وهم ينظرون او دای قتل فمستطاعو نو دای طاقت نو لرل من قیام دو درې دو کانو منتصرین او نو دای بدلا غسن کی یعنی او قوم د نوح علیہ السلام من قبل د دې ټولو نه مخکیو به ایدن پلاسونو دی کی سلف صالحین تعویلم کړي عبد الله ابن عباس وای به ایدن بقوت دا روایتو چې ما سوره بقره کې تاسو لراړو لیو چې بعضی صفاتو کې مفسرین لیکلي چې علما او سلف تعویل کړي والسما بنیناها بیدن او اسمان جوړ کړی موږ به ایدن په خپل قوت او طاقت او دا معنا د عبد الله ابن عباس د امام مجاهد د قتاده د سفیان سوری د دې ټولو نه منقول او ابن کثیر لیکلی والارض فرشناها او زمکه غړولې د مونږه فنعم الماهدون نسخ غړون کی مونږه ومن کل شین دار یو شینا خلقنا زوجینی پیدا کړی دی الله او موږ جوړې جوړې نر او ماده لعلکم تذکرون د دې لپاره چې تاسو نصیحت قبول کړئ ففروا الى الله رو تختی د شرک نه الى الله د الله توحید تا رو تختی د شیطان د مرګرتیا نه الى الله الله تا ان یقینا ولکم تاسو د پارا منه نذیر مبین د دې الله د طرف نه یې را درکون کې ښکارا ولا تجعلوا مع الله الها اخر مگر زوی سره د الله نه معبود بل انی لکم بشک ز تاسو د پارا منه د الله د طرفنا نذیر مبین ير درکون کې مختارا کذالک الله ای دارنګي ما اتل الذین نور اغلیا کسانو ته من قبلهم چې دین مخکیو من رسول هسیا پیغمبر الا قالو مگر ویلی وغی ساحرن چې دا پیغمبر جادوګر دی او مجنون یا لیونه دی اتوا سو به تبویګ نه دي کافر یو بل توصیت کړي په خبره یاره چې څوک حق بیانای او توحید بیانای نو موږ ورته ساحر او مجنون وایو الله وینا وصیت نه کړي بل هم قوم طاغون بلکې دوی یو قوم دي سرکشان سرکش قوم دې نو چې کله حق واوري نو بیا پیدا فتوی لګي فتول عنهم نو واوړه دوینا فتول عنهم واوړه دوینا فما انت بملوم ته ملامت نه ځکه بیان نکړي کنه ملامتیا هو پاغه چای چې د حق نه بیان کړي وذکر نصیحت ورکوا فان الذکر تنفع المؤمنین نصیحت فائدہ ورکوي مؤمنانو ته وما خلقت الجن والانس الله انني می پیدا کړی پیران او انسانان الا ليعبدون مگر د پاره د خپل عبادت د خپل بعض دی عبدون معنی کړی الله ليوحدون چې ما یو غني خالص زما عبادت او بندګیو کی ما اريد منهم من رزق الله و اراده نلرم د دین د سرزق و ما اريد ان يطعمون او اراده نلرم چې مال د طعام راکی ان الله بشک الله هو الرزاق دا الله دې رزق ورکونکې ذل قوت المتين خاوند طاقت دې مضبوط دې المتين مضبوط دې هر چا ته وخت په وخت رزق رسي خزانو کې کمی ناراضي فإن للذين ظلموا بشکلا کسانو لپاره چې ظالمان دي ذنوبن ذنوبن یعنی حصہ د عذاب نه ذنوبن نصیبا من العذاب د پاره دا کسانو چې ظالمان دي ذنوبن حصہ د عذاب مثل ذنوب اصحابهم په مثل د اسی د مرګرو د دوی فلا استعجلون دوی تلوار نه کوي یعنی دا موجوده کافر چې دی دله به ماغه شان برخه ملاويږي لکه د دنه مخکې دا غرونه کافران چې تیر شي نو تلوار د الله نه کوي په خپل وخت به د عذاب راځي فویل للذین کفروا هلاکت دی د پاره دا کسانو چې کافر دي می یومهم الذی یعدون طاقت دی د پار دا کسانو چې کافر دي می یومهم الذی یعدون درز د دوی دا غرض نه یعدون چې دوی سره وعده کړی شوی دا بسم الله الرحمن الرحیم وتور الله وقسم دی وتوانه اقام او غر چې حضرت موسی علی السلام تعالی وحی پکې کړی و و تور قسم دی په تور باندې و کتاب مستور او قسم دی زما په کتاب لیکل شوی باندې کتاب لیکل شوی کی مفسرین مختلف اقوال چاویل دا لوح محفوظ ده نو چاویل مراد یا ممی چاویل ته قران نه والبیت قسم می دی پاکور المعمور چې هغه په عبادت باندې عبادت کړی شوی دی بیت المعمور علماء لیکلی پاسمان کې د فرشتو کعبه ده او بعض روایتو کې راځي هو به د دې مسلمانانو د کعبه مساوي د برابر ده او روزانه ربی علیہ السلام فرمای او یا زر فرشتي راغې نه غیر چاپیره طواف کوي او دومره ډېر فرشتي چې بیا تر قیامت دا غي نمبر ناراضي والبیت المامور قسم نی پاغ کو ربات کړي شوی باندې والسقف المرفوع الله وی قسم نی پاغ چت پورته کړي شوی باندې دې مراد یا اسمان دې عرش دې المسجور یو معنی داوا بل کړی شوی قسم می دی په دریاب بل کړی شوی باندې او باز ویلی المسجور په معنا د ډکړی شوی دی یو شی لچ لاندې اور بلکې جوش وای نو ډک غونتی شي بیا توی شي ختم شي نو حضرت امام قتاده وی مسجور په معنا د المملو والبحر المسجور قسم می دی په دریاب ډکړی شوی باندې او سید ابن جبیر وی مسجور را پر خودلی شي لم وای والبحر المسجور قسم می دی وی په دریاب را پر خودلی شي باندې هغه مقسم علیه داو دا دومره قسمونه الله په سو خړل ان عذاب ربک بیشک عذاب درفتا لواقع خامخوا کی کی دن کې قیام ماله من دافع نبوی دل رسوک دفقون کې الذين داها کسان دي هم في خوض يلعبون چې دای په خپل باطل کې يلعبون لوبي کوي مشغول دي يوم يدعون الى نار جهنم دعا پکم رب چې دی کور کړی شي دی ته اور د جهنم تدعا دی کور کول پدې کې ورکه سره ورغورځول شي اور تبو السی هذه النار التي دا اور هغه کنتم بها تکذبون چې وای چې تاسو به دته درغو نسبت کولو افسحر هذا آیا جادو دې دا ام انتم لا تبصرون یا کوي تاسو چې تاسو وینئ نه اسلوها وردن شي دې تفسبرو صبر کوي او لا تصبروا یا که صبر نه کوي فصبروا او لا تصبروا صبر کوي او که صبر نه کوي سواون علیکم دا صبر کول او نکول پتا سو برابر دي انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا سزا در کول شي تاسو له هغه چې تاسو به کوم عمل کولو الله مونږ ته پناه راکړي ان المتقین یقینا پرهیزګاران فی جنات و نعیم فجنتونو نعمتونو کې وي متقین تکیاهم کی وی دی علا سرورن پتختون باندې مصفوفا چاغه بلا سے صفونو صفونو کی پراته وی وزوجناهم محور عین یو زیب کوم د دوی سره هوري غټو سترګو والا یا پنی کاور کوم د دوی ته هوري غټو سترګو والا الذين كسانا بنو چې مؤمنان دي وتبعتهم ذريتهم او تابعداري کړی وي د دوی ذریته او اولاد د دوی بی ایمان په ایمان سره الحقنا بهم ذریتهم یو زیب کوم د دوی سره غا اولاد د دوی ومالتناهم او کمه برانو لمون د دوی من عملهم دا عمل الذين من شین سزربر کل امرئ بما کسب رهین هر یو سړی په سبب دا چې عمل کړي رهین لا لغن فیها نبی س باطل خبره په دې جنت کې ولا تاسیم او نبس د ګنا خبره وی ويطوف عليهم او ګرځي په دی باندې غلمان لکان خدمتګاران لهم چې د دوی لپاره وای کانهم تبویګنی چې دوی لؤلؤ مکنون ملغلری په صفو کې بن ساتلی شوی واقبل را متوجیب شی بعضهم بعض الذین علی بعض فبعض باندې يتساءلون د یو بل نو دا جنتیان ته پوښتنه کوي قالوا وای بدوی ان كنا یقینا مونږه قبلو مخکې په دنیا کې فی اهلنا په خپل اهل عیال کې مشفقین یریدن کی د الله د عذاب نه فذکر نو نصیحت ورکای محبوب پر قران باندې فمان تننیت بنعمت ربک په سبب د نعمت درف ستا پتا باندې چې قران نه بکاهنن کاهن ولا مجنون نو لیونه یعنی کاهن هغه چالوي چې د خلکو لوي زه د غیب خبر نه درکو ما سره پیریان دي نو الله ایت کاهن نه انتظار کو مون په دبانې ریب المنون د حوادث د مرګ په دبانې به حوادث د مرګ راشي او بس هغه سره به ختم شي نتربص به انتظار کو مون د بارکه ریب المنون ریب المنون د حوادث د مرګ چې په دبانې به د مرګ څخه حادثه راشي او بس ختم شي ام یقولون آیا وای دی تقوله بلکې آیا وای دی تقوله چې دا قران دی پیغمبر د ځان جوړ کړي دی بل لا یمنون بلکې دی ایمان نراړي فلیاتو بحدیثن راو دلی دیو خبره مثلی په مثل له قران باندې په صداقت او حقانیت کی فصاحت او بلاغت کی ان کانوا صادقین کچری وی دی رښتینی ام خلقو آیا پیدا کړی شوی دی من غیر شیئن بغیر د سموجد او د خالق نه آیا پیدا کړی شوی دی دی من غیر شیئن بغیر د خالق نه ام هم الخالقون یا کدی په خپل پیدا کونکي ام خلق السماوات والارض یا ک پیدا کړی ری اسمانو نوزم کې بل لا یقینون بلکې د یقین ساتي ام عندهم الغیب یا کد دوی سره علم د غیب ده فهم یكتبون نو دی لکی غیلرا ام یریدون کیدن آیا دای اراده لري کیدن د سم کرو فریب ستا بارکی فالذین ها کسان کفرو چې کافر دي هم المکیدون دای په خپل کید او مکر او فریب کې مغلوب او کمزوري کړی شوی دي فالذین کفروا پس ها کسان چې کافر دي هم المکیدون د دای سره کېت کړي شوی دی یعنی دای مغلوب او کمزوري دي په خپل کېت ام لهم الہن یا کشتر دی د پارا سوک زموار معبود او مددگار غیر الله غیر د الله نه چې غیر د الله د عذاب نه بو ساتي مخکې د دغه عذاب د جهنم نه په دنیا کې ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډېر د دوی نه پويږي نه واصبر له حکم ربک صبر وکړه پاره فیصله د خپل رب فانک باعیننا یو معنا خدا او ته زمونږ د سترګو دلوان دی فانک باعیننا یقینا ته زمونږ د سترګو دلوان دی ته زمونږ په حفاظت کې زمونږ په حراست کې وسبح بحمد ربک پاکی بیان او سره د صفاتو د خپل ربنا حين تقوم کله چې را پورته کېږي مانځتا یا حين تقوم کله چې پورته کېږي د خپل خوب نه کله چې پورته کېږي د خپل مجلس نه هر وخت کې الله را یاد وا ومن الليل او پسې سیر شپې کې فسبحو پاکی بیان کدی الله لروید بار النجوم او رستو د ډوبېدو د ستورو نام وید بار النجوم یو معنی د ون نجم اذا هوا دا ون نجم الله وی قسم دی زما پستوری معنی اذا هوا یعنی کله چې کتر او غرزینو ډوب شو او امام مجاهد معنی کوي تفسیر ابن کثیر ته نقل کړي ون نجم او قسم دی په قران باندې اذا هوا کله چې را نازل شو قران را نازل شو ما ضل صاحبكم وما غوا چې نه دې گمراه شوی نه دې خطا شوی مرګ رستا سو وما غوا وما غوا او دې یعنی بیلار شوی نه اصل کې علما وایي دولا او غوا یو معنا و دولا او د غوا علما لیکلی یو معنا و بیا په کې بعض علما فرق کړي نو وی وما اعتقد باطلا قط ځکه وی غي وی جهل تا سره د اعتقاد فاسد نه نو معنی دا شو ما دل صاحبکم نه د خطا شوی د صحیح لار نه مرګر تاسو په غلطی سره وما غوا او نی په قصد او اختیار سره د صحیح لار پریخه ما ضل صاحبکم نده بلار شو مرګ رستاسو په غلطي و ما غوا او ني قصدن و ارادن نو سيلار پريخي وما ينطق عن الهوى او دې خبرې نه کوي د خپل خواهش نه وما ينطق عن الهوى دې خبرې نه کوي د خپل خواهش نه د خپل خواهش نه نه لګیا ان هو نه دا قران الله وحي يوها مگر وحي د چې دل وحي کړي شوی دا ثم دنا بیا د پیغمبر ترا نږدې شو فتدلا نورازون شو د اسمان او د زمکه په منځ کې فکان قاب قوسینی نو دا جبرئیل امین د نبی علیہ السلام سرا قاب قوسینی په مقدار دا غدو لندو او ادنا یاد دینم زیات نیم قاب په معنا د مقدارو فکان قاب قوسینی او دې په مقدار دا دولندو او ادنا یاد دینم زیات نږدې فاوها الى عبده فاوها الى عبده یا خدا معنا و وحی کړي وا الله الى عبدي بند خپل تما او هغه چې وحی کړي وا یا فاوها الى عبده وحی کړي وا دي جبريل امين بند د الله تما او هغه چې الله دلکم وحی کړي وا ما کذب الفؤاد دروغ ندی ویلی زړه د پیغمبر مارا پاوس کی چې دلی دلی افتمارونه آیا تاسو جګړه کوي د سره لا ما را پاوس کی چې دلی دلی پښپد معراج کی ولقد رآه بیشک لیدل دی نبی علیہ السلام جبرئیل امین نزلت النخرا پراکوزی دو کی پزل بل باندې دی لیدل دوباره عند سدرۃ المنتهى ان هی ان دی دا الا اسمان مگر نمونه دی سمیتموها چی خودی دی ورتدان تم تاسو آباو کم استاسو مشران ورتیخیو ما انزل الله بها من سلطان ندر علی گل اللہ پدیس دلیل ان یتبعون ندی روان دی الا الظنہ مگر د خیال او د ګمان پسې وما تهول انفسو او هغه چې خوخی نفسونه د دوی ولقد جاءهم مشک راغلی دوی تا من ربهم الهدى د طرف د رب د دوی نه هدایت ام للانسان ما تمنا ام للانسان بلکې آیا شته د پاره د انسان ها سجده تمنا لري بس چې دار جو تمنا وی نه بدل ملاوي کی داسې نه کی فللہ الاخرت ولولا خاص د الله د پر اخرت او دنیا دا نو په دنیا او په اخرت کې هر هغه شی واقع کیږي چې الله اراده ولري دا نه چې انسان تمنا کوي وکم من ملکن سمر ډیر د فرشتو نه په سماوات پاس مانونو کې لا تغنی شفاعتم شین چې فائدہ نشي رسول شفارس د دوی شین زربر الا من بعد یاذن الله مگر پس د دینه چې اجازه تو کې الله دوی ته په شفارس کولو کې لمن دا چا د پاره شاو چې الله خو خوشوي او يرضا او الله ته ناراضي وي په سبب د عقيدې د توحید ان الذين بشکا کسان لا يؤمنون بالاخره چې ایمان نراړي پر د اخرت باندې لا يسمون الملائکتا نو خامخا دینمونه اخلي فرشتو ته تسمیه الانسان نمونه د زنانو وما لهم نشتر دین ربه پدی باندې من علم سپوها ایتبعون الا الظن دای تابعداري نه کوي مگر د خیال او د ګمان وان الظن یقینا خیال او ګمان لا یغنی من الحق شیئا نشي د فکوله فائدہ نشي رسوله په مقابله د حق شین ضربر ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله لپاره هغه سړي چې دی پاس مانونو کې وا چې دی پزمکو کې لیجزی الذین دی لپاره چې بدل ورکړي الله کسانو ته اساو چغی ناکار عملونه کړی نی بما لا ساملو چې دای کما مال کړی ویجزی الذین او بدل ورکړي کسانو ته احسنو چغی نیکا مال کړی بالحسنا نیک بدل چې هغه جنت دی الذين كسان يجتنبون كبائر الاسم چې ځانونه بچ ساتي د لوی ګناهونو نه او الفواحش او د کارونو د بی حیایینا الا لمم مگر هغه چې دی واړه د ګناهونو نه صغیره ګناهونه چورته وي الا لمم اے ما صغره من الذنوب مگر هغه چې دی واړه د ګناهونو نه دا ورته الله معاف ان ربک بیشک رفتا واسع المغفرہ فراخ بخنی والے هو اعلم بكم دغه الله خپو پتا سبحان اذ انشاکم کله چې پیدا کړی وي تاسو من الارض رزمکنا پزمن د آدم علی السلام و اذن تم کله چې وي تاسو جنتن پټ فی بطون امهاتکم په خېټو د مین تاسو کې فلا تزکو انفسکم زانون پاک پاک مکوی هو اعلمو دا الله خپو د بمن اتقا پاغ چا باندې چې څوک ځان د ګناهونو نه بچ ساتي افرایت الذی آیا تا قتل ده هغه کس تولا چې غاوړې دلې دې د تابعداري د حق نه واعطوا قليلا لغنتی مال ورکړې ده الله لپاره کې واک ده او به دا ورکول بنکړي عنده علم الغیب آیا د سره علم د غیب دی فهو یرا نو دی ویني چې بس دغه لغونتی مال لپاره کافی دی ام لم ينبا آیا خبردار نه دی ورکړی شوی دوی ته بما پاس باندې فی صحف موسی چې په صحیفه موسی علی السلام کې ام لم ينبا آیا خبردار نو ور کړی شو بما پاسبانی فی صحف موسی چو په صحیفو د حضرت موسی علی السلام کې و ابراهیم الذی ابراهیم علی السلام وفا چې پورواله کړو په تابعداري د الله کې الله تزر واجرتن دا چې بوج به پورتن کی او بوج پورته کون کې وزرو خراب بوج دبلچا والیس للانسان الا ما سعى واللیس للانسانی او دا چې نشته د په ملکیت او اختیار د انسان کې الا ما سا مگر هغه چې د کوشش کړي وي د هغه نه کوي مالک او اختیارمند چې د کړي او د نور خلکو د نیکو د مالک او اختیارمند نه دی هغه څو خیر خیرات مزرو جونی چې ثواب دې لوبخي الله به دې اجر ورکړي علما تفسیری درسونو کې ذکر کوي والله سل الانسان الا ما سعى امام ابن قیم دې کې کتاب الروح دداغه ګڼ معنا غانې کړي په هر اعتراض کړي او بیا صحیح معنا غانې ذکر کړي یو پا صحیح معنا غانو کې دام والله سل الانسان او دا چې نشته دې په ملکیت او په اختیار د انسان کې الا ما سعى وان علیه النشۃ الاخرى او په دې الله پیدائش دې الاخرى بل دوباره وانه یقینا شان دار هو اغنا دا الله مال دار کول کوي واخنا او دې غریب کول کوي دا اخنا یو مان دا دې غریب کول کوي یا وانه یقینا دا الله هو اغنا دې مال دار کول کوي واخنا او دمر ډیر مال ورکوي چې به خلک په لوخو کې کیږي اخنا یو مان دا مو وانه یقینا شان دار هو رب الشعرا دا الله پالون کې د شعرا استوري دی دا استورو مشرکانو په زمانه د جاهلیت کې عبادت وکول وانه یقینا دا الله چې اهلک عادن الاولا هلاک کړي و عادیان لومبني او سمود او سمودیان فما ابقا نیو قسم تی باقی نو پریخه او قوم د نوح علیہ السلام من قبل مخکی هلاک کړیو انهم یقینا دوی کانو دی یا دا قران نذیر ير ورکون کې د من نذر لولا دا غیر ورکون کو دمبنونا اذفت الاذفا نزدې شو غ نزدې کی دن کې رز لیس لها من دون الله کاشفا نشته دې قیامت د پاره من دون الله سوا الله نه کاشفا یو نفس قدرت لرونکې تسرګندول دي لیس لها دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه وا انشقاق القمر و ان يروا آیه الله وی کچریونی دی آیه یو معجزه یو نشانه او دلیل یوردون دی داغه نمخړی و یقول وای دی سحر مستمر دا جادو دے محکم او مضبوط مستمر په معنا د محکم او مضبوط یا دا معنا مو ويقول وای د سحرن دا جام دا جادو دې مستمر چې دې تلون کې دې د زمکه نه تر اسمانه پورې ورسېدو اوس پس پګمې هم سحر وکم د ټوکړې کا وکذبوا او د دروغ نسبت کړو د پیغمبر توتبعوا اهواهم روان شي د خپل خواهشات پسې وکل امر مستقر او هر یو کار د کارونو د پیغمبر د الله نه مستقر خامخا واقع کیدونکې مستقر په معنا د واقعون وکل امر او هر یو کار د کارونو د پیغمبر نه مستقر واقع کیدونکې ولقد جاءهم بیشک راغلی دوی تمن الانباء د خبرونو د پخوانو قومونو نه ما ها فيه مزدجرن چې پاغي کې رټنوا حکمت بالغتن دا قران له حکمت حکمتن دا قران حکمت دے بالغتن چې دې په دې زجر او رټن کې انتها تر رسیدلې فما تغن النظر نو فائدہ نو ورکړي دوی ته اس د فکړي نو د دوی نه غیر ورکونکو دا نظر یاد نذیر جمع ده نو معنا بدل شي فما تغني النذر فائدہ نو ور کړی دوی ته نذر ير ور کوونکو یا نذر مصدر دې په معنا د انذار فما تغني النذر فائدہ نو ور کړی دوی ته ير ور کولو فتولانهم نو واوړ دې دوی نه یوم یذ الداعی پکمرز چې بلون بلل بو کې غ بلون کې لاشه ان نکر اغشی ناشنا تا فکذبوا عبدنا همیشه او چې درو نسبت به کولو زمونږ بندتا وقالو مجنون وزدجر او ویلی دی چې د نوح علی السلام لیونه دی وزدجر او ډیر ټلې شوی دی څوک ورته کنځلې کوي څوک یې راي خو نه منې کیږي نه فدعا ربه دعا او ته نوح علیہ السلام د خپل رب نا ویلو انی مغلوب اے الله ز کمزور هم له طرفه د قوم نا قوم کمزور غنلې فن تصویر نو زما انتقام ته د دوی نواله ففتحنا ابواب السماء را کلا وکړو موږ دروازې د اسمان بما امن حمرن پوبو راتوی دن کو سرا وفجرنا الارض روان کړو موږ د زمکه نه عيونن چيني فالتقى الماء یو زیشی دا دوال او بال امرن قد قدر پاکار باندې قد قدر چې هغه اندازه کړي شو د الله د طرف نه مقرر کړي شو وحملنا او پور تکړو موږ نوح علیہ السلام علی ذات الواحن پاغ خاوند د تختو و د سرو د میخونو کې پکشته کې مو پورته کړم سخت هوا سخت هوا او سخت یخ هوا فی یوم نحس مستمر باغرز اوس پیرو کې مستمر چې د پاره همیشه د عذاب وي یوم مفرد ذکر کو خدای کې مانن جمع فی یوم نحس باغرز اوس پیرو کې مستمر چې همیشه د پاره د عذاب وي تنزع الناس رحقل به خلق خام خایب په گمراهی کې وسور او په لمبو دور کې اول کی ذکر علیه آیا را نازل کړي شو په دبانی وਹੀ من بیننا په منزمون کې بل هو کذاب بلکې دې ډېر دروغجن دی اشر او شریر شر جوړي کافر حضرت صالح علیہ السلام ته سیالمون غدن الله وی زرد چې په بشی دی سبا تمنل کذاب لشر چې سوق دې ډېر دروغجن او شری نو آیا شته دې څوک نصيحت غستون کې کذبت قوم لوط نسبت د درو کړو قوم د لوط علیہ السلام بن نظر انبیاء علیهم الصلات والسلام تا ان ارسلنا علیہم یقینا را لګلو مون په دی باندې حاسبن هغه تیز هوا چې کانی را ورول باران د کانو حاسبن باران د کانو ولقد راودوه بیشک مطالبه کړو دوی د لوط علیہ السلام نام زویفه په بار د ملمنو داو کې فتومسنا اعینهم محو کړو موږ سترګې دې سترګې ورته الله وړاندې کړې مخ سره بالکل حواله کړې فذوقوا عذابي الله يسك عذاب زما ونذر ير ور کول ما ولقد صبهم بكرتن بیشکا سبا راغلو په دوی باندې بکرتن وختي عذاب مستقر عذاب امیشا مستقر دی کې په معنا د دائمن نه ولقد صبحهم بیشک سبا راغلو په دوی باندې بکرتن وختي عذاب مستقر عذاب امیشا کذبوا بیااتنا د دروغ نسبت کړو د زمونږ آیاتونو ته کلها ټولو ته فاخذناهم ننیولی مونږ دی اخذ عزیز پنیولو د غالب مقتدر قدرت لرون کی سرا فاخذناهم ننیولی مونږ دی اخذ عزیز پنیولو د غالب مقتدر قدرت لرون کی سرا یوم یسحبون فی النار پکم ورځ چې دوی دراخ کې شي په اور کې علا وجوههم په مخونو دوی او ورته ویل کی ذوقوا سکای مس سقر عذاب د جهنم ان کل شیء یقینا هر یو شی خلقناه بقدر پیدا کړې موږ په تقدیر او په اندازې باندې وما امرنا ولله حکم زمون د قیامت قائمولو الا واحده مگر یو وکل صغیر هر یو وړ ګنا او کبیر او لوی دا عمل الذين مستتر لیکل شوی دی ان المتقین یقینا پرزګاران فی جنات و نهر دیو په جنتونو او په نهرونو کې وی فی مقعد صدق فغز درشتیاو کې عند ملیک مقتدر پنځ دا مالک قدرت لرونکي علم القرآن تعلیم ورکړ انسان ته قرآن خلق الانسان پیدا کړ د انسان علمه البیان تعلیم ورکړ د لا د خبرو د خبرو چل ولا خوله الشمس الله والقمر اسبغمی بحسبان چې دا وای لا بشی من نعمک ربنا نکذب فلک الحم استاد یو شی د نعمتونم ای زمونږ رب مونږ ناشکر نه کوو نو تعالی رحم دنری د دې دا اورېدو سره دا ویل مسنون دی استاد یو نعمت مونږ نا قدر او ناشکر نه کوو تعالی نعمتونه خلق الانسان پیدا کړی د انسان من صلصالن دا خالص لمبه من نار د اورن فوی آلاء رکم تکذان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي لا بشم من نعمک ربنا نذک الله رب مشرقینی دغه الله رب د مشرقونو دی او رب المغربین او رب د مغربونو دی ځکه د اوړي جدا مغربي د جمی جدای دارنګ مشرق د جمی جدای د اوړي جدای په دې اعتبار وایي کل من علیها فان ټول هغه چې دی په دې ځمکه باندې فان هلاکی دن کی فنا کی دن کی ويبقى وجه ربک باقی د پاتې شي غزاد درفتا ذل جلال والاکرام چې خاوند لوی شان او د اکرام او د عزت ته فبئی آب تکرمن فکم دنیتونو د خپل رب تاسو دواړه پیریانو انسانانو د درو نسبت کوي ور په یو حال کې د چا ګناهونه معاف کړي د چا مصیبت لري کینو پچارا ولي یو قوم چتای نو بل کترا غرزي د چا دعاګانې قبلې نو د چا غرت کی هر یو وخت دا اوقاتو کې هو فی شان د الله په حال کې وي فبأي آلائكم تكذبا سنفرغ لكم زرد چی صاحب بوکو تاسو سره ایوه الثقلان اے د گناهونو په بار باندې درنو شو اے درشو ګور بازونو کې وي تپوس بکی دی کې وي تپوس منو کی نو د قیامت غني مکی باز کې بکی نو ته ویلي تپوس بکی باز کې نه بکی نو ته ویلي چې نه بکی یا کوم دې کې چې وي تپوس بکی نغه تپوس د سره درټنی او د توبیخ دی او کوم دې کې وي تپوس منو کی ینه مان دی له تپوس دا تپوس کول دی له فائدہ نور کوي چا به په خپل ګرموالي کې بالکل انتها ته رسیدلی فبئی علی ربکما تکذبان فکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د درو نسبت کوي دغه پر د نافرمان او دای د سزا ذکر کولو الله دې موږ ته پناهي راکړي اوس د مؤمنانو د تقوادار او دای د بدلو ذکر کوي ولمن خاف مقام ربه بندون کی وای د نظرونو د خاوندانو په خپل ځانونو باندې مالکان به د دین بغیر بل چاله نګوري لم یتمسهن نبی مسکړی دی لره انسان بنی آدم قبلهم مخکې دوی نه ولا جان او نسپیری فبأي آلاء ربكما تكذبان فکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د درو نسبت کوي او د دې دویم نه مراد جنت ته الجزاء الاحسان نه د بدله توحید د الله الا الاحسان مگر جنت ته فبیا لا ربکما تکذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي ومن دونهما جنتان او علاوه د دین د نور جنتونه وي د نور باغونه وي پښنو تکیاګان باندې ودی یعنی تکی پښنو بالښتونو مې تکیاګان ویل والی یا رفرف غ صادر چې د بسترې د پاسه چي متقین تکیا وهم کی بيد علا رفرف خضر پسادرن شنو باندې چا ور بسترو د پاسه چولی شوی وی وعبقرین حسان او قالین نبی خسته خسته وعبقرین حسان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه اے پیرانو انسانانو د دروغ نسبت کوي لا بشی من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد تبارک اسم ربک برکت والدنم درب استاد الجلال والاکرام چې خاوند لوی شان او د اکرام او د عزت ته توحید سنت 61 ان خوشبو هاوس مدینہ مسجد نو خاوندان د خلاص والا ما اصحاب المیمنه سدی خاوندان د خلاص والا واصحاب المشنتی خاوندان د غس لاس والا چمن نامه په غس لاس بول ملاوی ما اصحاب المشأمه سدی خاوندان د غس لاس والا الله دې پکې تاسو نه ګرځي بعض ویلی سنت من الاولین په خوانی امتونه یادای او دا قلیل من الاخرین رستنه امت یادای خو راجح قول د علماء دا دی چې دا دواړه د امت نه دي علا سرر موزونتن دای د په پالم دونو باندې موزونا چې د سرو زرو په تارونو د جوړ کړی شي لکه دنیا کې کټ مټ خلک دونه جوړای کنا او نو بد دین من کړی شي وفرش مرفوعه یو معنا خدا او فرش مرفوعه بستری وی اوچتی اوچتی اوچتی اوچتی بستری وی او بعد د فرش مرفوعه معنا بیبیانی کړی انهم یقینا دا مشرکان کانو دی قبل ذالک مخکرین مترفین چې دنیا کې د مال او د دولت په نشه کې مست وکانو دی یسرون چې دی باندې شواله کولو علی الهمس العظیم په ګنا لوی باندې چې شرک او کفر نه وکانو دی یقولون چې ویل بدوی ایذا متنا آیا کله چې شوم نمړ انتم تخلقونه آیا تاسو د دین پیدا کوونکی بنی آدم لرا ام نحن الخالقون یا کوم پیدا کوونکی ته چې دوباره پیدا د موږ نه کی راول ځل کې راته انسان پیدا کړو الله یې کما پیدا کړو نو چې اول کې پیدا کو نو دوباره څنګه نشم پیدا کوله وننشئکم پیدا کو تاسو فیما پا شکلونو کې لا تعلمون چې تاسو په هیګینا الله وی د شادوګانو د خیرانو په شکل کې راپور تکم د ناکار عمل لوجه تداوی چې ما برا واپس نه کې دغه جنس نه جنس جوړول او پیدا کول الله یې سال استاد عقل مطابق ته هم انسان او الله وی زوجې د قبر نه ور شادوګي او خیر راپور تکم د ناکار عمل لوجه خلاف جنس خلاف د خپل نوع نه بدر پورته کو ولقد علمتم النشأة الاولى بیشک پیجنې تاسو پیدایش لمنه فلولا تذکرون نولې نصیحت نه قبل وای افرایتم خبر را کوي ما تهرسونا چې تاسو کوم کروندې کوي زمکه کرای فصلونه او دارنګ کرونده کوي انتم تزرعونه آیا تاسو راغرغونوي دی لرام نحن الزارعون یا کوم راغرغونون کی نو د مړې دانې نه چې دمر باغات او فصلونه زرو باسم حالان کې غدانه نن دې خاصی کنه تاسو به ته قبر کې خاصی خو بیا به د دې خارون الله را پیدا کوي او وای و ان عالم مغرمون یقینا موږ هلاک کړې شو موږ تاوان کړې شو بل نه محرومون بلکې موږ د رزق نه محروم کړې شو افرئتم الماء الذي تشربون خبر را کوي په بار دو بوا کې چې تاسو اس کوي انتم انزلتموه آیا تاسو را نازل وې دا او تاسو را نازل کړی او دې کې فائدہ دا للمقیم لپاره د اوګو یو سره اوګو شي زور اور ورکی او ځان له روټي په حق المقیم مانسو الجائعين ومتاعا او په دې کې فائدہ دا للمقیم د پاره د اوګو لګ پراشي زر زر ځان تور بلکی یا مقیم مسافر ته وای ومتاعا دا فائدہ للمقیم د پاره د مسافرو اقسم قسم خرم یا با دلی بال ردارم ننرا لکه څنګه چې تاسو یې کافرو چې قیامت نشتا مړي ورا ژوند نش اقسم الله القسم خرم بمواقع النجوم پزې دډګو دو دستورو یعنی ستوري چې کوم ځای کې ډوبېږي وانه یقینا لقسم خامها قسم دے لو تعلمون ک تاسو پوی گئی عظیم لوی دا یو لوی قسم دے چې رب العالمین خپل بندگانو ته وخړو انه لقران کریم انه یقینا دا پتا سو لستل شی کتاب لقران کریم خامها قران عزت من فی کتاب مکنون فی کتاب مکنون دې پاغه کتابونو کې دې مکنون چې هغه محفوظ ساتل شي دي د تغییر او د تبديل نام دې په لوح محفوظ کې لیکل شوی فی کتاب مکنون دې را کتاب قائل او ثابت فی کتاب مکنون پاغه کتاب مکنون ساتل شي کې افبهذا الحديث په دې خبره چې قران نه انتم مدهنون تاسو دروغ وایي مدهنون په معنا د مکذبون دی افبهذا الحديث آیا په دې خبره په دې قران انتم مدهنون تاسو دروغ وایي وتجعلون رزقكم او ګرځوي تاسو شکریا د خپل رزق انکم تکذبون دا چې تاسو د دروغ نسبت کوئ خپل ویل ولې واپس کوي چې مړی لرا رسیدل روح فلولا مولنا ان کنتم غیر مدینین کچر نه تاسو غیر مدینین چې تاسو سره د حساب نکړې شي ترجعونها نو ولې ګرځوي نه دارو خپل ویتا ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی فراهم دل پار بارام وی دل پار بارام وی او بعد روح په معنا د رحمتو فراهم دل پار برحمت وی او روح معنا خوشحالی هوا فراهم دل پار خوشحالی وی یعنی من جهت اصحاب الیمین د طرفا د خاون دانو له خلا سوالونا فسلام لکم سلامت یا دی تعالی پارا د چا د طرفنا من اصحاب الیمین د طرف د خپل رونا چې خاوندان د خلا سوالوي لهو حق الیقین خام خادغ حق یقینی فسبح بسم ربک العظیم نتاکو گنا مندخ پل رب العظیم چلے لے سبحان ربی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احوابہ للہ ما فی السماوات والارض پاکی بیا نئی خاص اللہ لرا هغه سینه چې د پاسمانونو کې زمکو کې الله له پاکي بیان کړي پاکي بیان نه وهو العزیز الحکیم او دا الله غالب او حکمت والا له ملک السماوات والارض الله په اختیار هر شی د اسمان د زمکه دا یحیی و یمیت دا الله جون کول او ملکول کوي وهو علی کل شیء قدیر او دا الله پار یو شی باندې قدرت او طاقت لرونکي هو الاول دا الله پاول کو اسو کوملو والآخر دا الله پاخر کی وی سوګ پاتی نشی والظاهر ظاهر معنی داوا تفسیر قرطبی کې وی ظاهر په معنا د سو د غالب والظاهر د الله غالب والباطن د الله عالم د باطن معنا تفسیر قرطبی عالم کړي وې د ظاهر نه مراد غالب دی او د باطن نه مراد عالم دی او بعض روایتونو کې د ظاهر معنا راځي اوچت والظاهر د الله اوچت دی د ټول مخلوقات د پاسا والباطن او د الله عالم دی یا والباطن تفسیر جلالین کې وایي والظاهر والله ظاهر دی په اعتبار د دلایلو چې په توحید دلائل موجود دي په وجود دلائل موجود دي والباطن باطن دې عن ادراک الحواس حواس ادراک نشي کوله الله ظاهر دې په اعتبار د وجود نو باندې په اعتبار د حقیقت پاک دې وهو بكل شيء عليم او دا الله پاره شی باندې پوهه والذي الله غزاد ته خلق السماوات والارض چې پیدا کړی یې اسمانونه او زمکه فی سته ایام پشپ ګرځو کې ثم استوى على العرش او بیا برابر شوی د پارشمان خپل شان مناسب یعلم د الله پوی ما تاسو یلج فی الارض چې وردن کې پزمکه کې وما یخرج منها وشروزی د زمکه نه وما ينزل من السماء اچرا نازلی د اسمان نه وما يعرج فيها چوردن کی پدې کې وهو معكم اينما كنتم دا الله د تاسو سره کوم یو کې چې تاسو یې په اعتبار دی علم او دا معیت عامه او چې مخکې د ذکر شو والله بما تعملون بصير الله پاک تاسو کوم عمل کوي بصير لدن کې له ملک السماوات والارض ندی الله په اختیار کې با شهید اسمان نو د زمکه دا ویل الله ترجع النور الله تب واپس کړی شي ټول کارونه یولج الليل فی النهار وردن کیش پکرس کی ویولج النهار فی الليل وردن کی رس پشپی کی وهو علیم بذات الصدور او دا الله په دې پرازونو نسینو آمین بالله ورسوله ایمان راړی په الله او په پیغمبر د الله وانفقوا ولګوي مما دا غمال نجعلکم چې ګرځولې تاسو مستخلفین فی جان نشین پدې کې یو سورزو نائب پکې یو سورزو جان نشین رب پلار کې ولګوا فالذین کسان امنوا منکم چې ایمان راړی تاسو نه وانفقوا مال لګولې لهم اجر کبیر دې لپاره وي بدل لیا واده نه مراد یا غواده وا چې کوم الله تعالی مرواح کې غستې وا یا غواده وا چې هر نبی او داغو متیان لویلی که زما پیغمبر راشي نو تاسو به د تصدیق کوئ نو یو وعده په سورہ اعراف یو سل دو او آیات کې تیر او مراد ته وعده او بل وعده په سورہ ال عمران دو اتیایم آیات کې تیر شو هو الذی الله غزاد ته ينزل على عبده چرالیږي په خپل بندوان آیات بینات آیات واضح واضح ليخرجکم دې پار شوباسی تاسو من الظلمات الى النور د تیرون رڼا تا وان الله بكم یقینا الله پتاسو لرؤوف الرحیم مینا کون کې مهربان دی وما لك الله دې کوم یقینا الله پتا سو لرؤف الرحیم مینا کون کې مهربان دی وما لكم سشید تاسو لرا الله تنفقوا فی سبیل الله چې مال لګوي د الله لار کې ولله میراث السماوات والارض خاص د الله لپاره پاتې کیدل اسمانونو د زمکو الله لپاره میراث کې پاتې شي چغی مال لګی من بعد رسول فتح مکین وقاتلوا جهاد کئ وکلا وعد الله الحسنا د ټول سره الله وعده کړی د جنت والله بما تعملون خبير الله تعالی چې تاسو من کوي خبردار دی من ذلذي سوق دعا کس يقرض الله قرض حسنا چې قرض ورکړي الله ته قرض خيستا فيضاعفه له نو دچن کی داد د پارا وله اجر کریم او د دې لپاره به اجر کریم عزت والا عزت والا بدله به الله ورکي یوم تر المؤمنین والمؤمنات پکمر شیوین و مومنان سړی او مومنان زنانا یسعا نورهم چې منډه بوي رڼا د دوی بین ایدیهم د دین مخ کې و به ایمانهم او خي طرفونو د دوی ته رڼا د ایمان د اعمال صالحو به مخ کې مخ کې مقصد خدای چې دنیا له لرشي دنیا له خدای سوګ نشي راتلې کنه ناوی د نرستو چې ترنا ملاويږي نو ورنا پس منافقان راشي فضرب بينهم بسور پس او وهل شي پمند دوی کې بسور یو دیوار له باب چې دی دیوار له دروازه وي منافقان به دیوار نه پله پاتې شي او دې په جنت وي باطنه فيه الرحمت دن طرف د دې کې رحمت وي وظاهره او ظاهر د طرف د دې من قبل العذاب د طرف د دین عذاب وي ينادونهم وازن بور کلا منافقان دې مومنان تا الم نکم معکم آیا موږ تاسو سره نو تاسو مرګ نو دنیا کې مو در سره یې منځونه کول jihad لبتلو قالو مومنان ورته وی بلا ولنا ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو ته فتنه کې چولو ځان خپل منافقان وی وتربستم پتوبه کې بم انتظار کولو وتربستم انتظار وکولو تاسو پتوبه استو کې توبه استو کې انتظار نه کړه منافق صفت کنه سمدستي توبه وباسه چې ګنې ته خلاص شو جرم بادا کې ولا من الذين كفروا او ندا کسان چې کافرو ماواکم النار زید پاتو کی دوستا سهور دے هی مولاکم دا اور ډیر لایک د تاسو سره وبئس المسویر او ډیر بد دے دا اور زید واپس کینو وبئس المسویر بد دے دا اور زید واپس کینو عند ربهم پنځ درب دوی لهم اجرهم دې لپاره به بدل دوی او نورهم ورنا دوی وي والذین ها کسان کفروا چې کافر دي او کذبوا بیاتنا او درو غوي زمغا آیاتونو ته اولائک اصحاب الجحیم دا کسان خاندان د جهنم دي د دنیا حقیقت الله په دې آیات کې ذکر کړي اعلمو پوه شي الله او ای بندگانو انما الحیات الدنیا یقینا ژوند دنیا لعب لوبی ولهو عبس کارونوی وزینت زینت او نمائش دے یو زما جامع خیسته دی حیات الدنیا یقینا ژوند دنیا لعب لوبی ولهو عبس کارونوی وزینت زینت او نمائش دے یو زما جامع خیسته دی زما سورلی خیسته دا زما بنگلو چته دا وزینتن یعنی کل ملابس الحسنہ والمراکب البہیہ والمنازل الرفیعہ وزینتن یوزینت دے لکا خیسته خیسته جامی خیسته خیسته سورلی خیسته خیسته بنگلو دا مانا نه دل چې خیسته جامی خیسته سورلی خیسته بنگلو گنی ناروا دا اعجب الكفار تعجب کې چې زمیدار لره نباتو بوټي داغ ثم یهیج بیا دا اوچی فتراه مصفر من ودی لره دیار ثم یکون حتواما بیا شی زری زری بیا زری زریش راګره فصل له تر تازه زمیدار ول خوشحالي یو سور د پس هغه چې د بوس دی په لارو کوسو کې پراته دي نن موږ ته خسته خسته جامې دي فخر کې یو شی دی بل شی دی سبا به دغه بدن قبر کې به پروت وي او خار به پروت وي خاورې وفي الآخرة او په آخرت کې عذاب شدید من عذاب به سخت په زندگی غلط تیر کړی ومغفرة من الله او یا بخنه له طرف د الله نو رضوان رضا ونی وی ومن هات الدنيا من جند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکي وو صادقو ځان نه دی او بل نوان نکي الله مال او اولاد د مقابله شي نه پنسب فخر د مقابله شي لا شي د مقابله شي در لوخه صادقو ځان نه روان نکي یو بل نه مغفرت نه بخنتا من ربکم چې تاسو رب طرف نه ان ذالک علی الله یسیر یقینا دا په الله باندې آسان وا داولی له تخبیر خبردارې درکو چې دای غره تعالی کوم تکلیف رسی دالی کله شی لکیلا تاسو ولا ما فاتکم دیر پارا چه خفن شئی پاسوانی چه تاسو نفوت شل ولا تفرحو او مستی مکی بما پاواتا کم چی در کلتا سلا یعنی وقت مصیبت رسو یرک دام کلی نداش بشو اللہ انکا ہر سے دکلی دالی کلی شو کن نظام تا پریشانو کی ما چوا که بدن تکلیف دے که اولاد دے که مال لے خدا اللہ لکلو او که برلس خوشحالی ملاو شوا نیتنا تا بریت ملیت تایجرنا ما دا سو کلو آغا سنو کلو نا دا لکلو نو تالا بسورت سیدو هغه پر عطف تفسیری یو قسم تا را لګل مون کتاب کتاب سو المیزان عدل کنا ليقوم الناس بالقسط دیر پار چودری خلق پا عدل و پا انصاف وانزل الحدید اللہ را لګل مون اسفنا فیه باس شدید پدی کی جنگ سخت دے کسوک پا قرآن و پا دعوت سم نشول بلکہ رکاوت در لاشی اللہ ما اسفنم پیدا کرے کنا نزول په معنا د خلق دی وانزلنا الحديد پیدا کړی موږ اوس په نفيه باس شديد پدې کې جنگ سخت دی نو څوک د خلو په دعوت ټیک نشو او آشان اسلام نه پلار کرو کاوت د الله اوس په استعمال کوي ومنافع للناس او پدې کې فائدې دي لپاره خلکو وليعلم الله دې لپاره چې ښکار کوي الله بیا پرله پسې را لېږلو موږ د قدمونو د دوی پسې برسولنا خپل پیغمبران وقفینا بعیسی ابن مریم او پرله پسې را لېږلو موږ عیسی ابن مریم علیه الصلاۃ والسلام واتینا الانجیل ورکړو موږ عیسی علیه السلام ته انجیل شریف وجعلنا برزلو من فی قلوب الذین فزمون دا کسانو کی اتبعوه چې تابعداري کړو د عیسی علی السلام رافتن نرمي ورحمتنا مهرباني ورهبانیت مبتدوها رهبانیت وی ترک دی دنیا تا چې ته بهتر خوراک بهتر جامې پری د خلکو سره خلق مل پری ځان نه چې ته ګټ کې کینې تر رهبانیت وی ورهبانیت او هغه ترک دی دنیا ورهبانیت نو رهبانیت ابتدعوها چې دای د ځان نه د رهبانیت رسته ما كتبناها عليهم ما نو مکر کړو نو فرض کړو په دې باندې د رهبانیت مارتلی چې ته خې جامې ما غونډه خو خوراک مکو چې ته ګټ کې کینه